اشتیا خبر نه سبا حل ټول دنیا طرف ته روان مولایان هم دې طرف ته روان د دین کار مو ته پرې خو او یو حلال کا سب کوي دین کارو سره کوي خو کې ځان خبر ټول خلق د دنیا پر مخې پراته دي د روډو د سار ګوره جنکې الکان لوی او واړه چارب شي چا ګاډي په مخ روان دي کله قرآن لا وځو خو زوی نه مولا کوم وسم سو په دین باندې صبر نه کوي سو په دنیا وسره نه بیا بس خوره اے دې افیس ته مخالو کوی الک ته بس کې سبا او ای سبا پرې د اوس رب کار سبا د دنیا غم کې او د آخر غم سبا زمانه کې او سبا قبر کې سکو خوش کله چا سره کې لګو د دینداری وی کنه او د دین کار کوي نو داخلو کو ته د دنیا سو ور دی شو بزو سوسي یا مالا سبب دي بچي سخري ما تم نه خلق ته بیا وغلا ګیا دین او درسونه دی بیان ته بس سبب دي بچي سړي الله چې زما بندوبست کوي نو الله زما د بچو بندوبست کولی شي کنه شو کولی ها حالا دې غیرتی بادشاہ دی یو سړی چې د دنیا نوکر وي په دنیا کې بادشاہ دا غره لپاره تنخوا بندوبست کوي د پنشن دا غره چې پنشنی شب بندوبست کوي چې دا غریب په پیسې کوي کمزورې وي بچي به څه کوي کوي کنه کوي د پنشن بندوبست لکې تنخوا بندوبست لکې د کور د کوارټر د اسه غمو لکې نو ځکه رب چې دا غره نو کوي نو ستا بندوبست ونه کوي دا هډې ده دا خبره یار دا ونه وي ګوره هم د کافرو موږ چلیږي مړ دا ټول کافري دا د الله یو نظام چلیږي کارخانه شتا ګاډي شتا هلیکاپټر شتا پروګرامونه چلیږي دا د رب العزت نظام دی موږ د پاره پیدا کړی الکه چې اوسه د دین کار کوي ول دین کار نه وباسي ولې د خلکو شکونو کې شبهات غورځي شک نو باسي چې الله ته دین کوجه دنه الله ارسه ورکه یو انسان د امام رازی رحم الله سو او بیا چې کله کتاب ختمي الله رسول ور الله دې دا کوي الله ټول حق ورسول ورګي چې چاته لاس ونیسي شکر دې چې یو سړی عالم په خپل کار کې مشغولې او د چاته محتاج نه بغیر د الله نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تضاعى عليكم كما تضاعى الآكلة إلى قصعتها پشان د خزل یې کا غصای سیر پشان دا غزګ د سیلاب تاسو به دا سر ډیر یې لکه څنګه چې د سیلاب دوبو د پاسا زګ ډیر وی دا سه به ډیر یې ها اوسم ډیر هو لینزعن الله من صدور عدوکم المهابا لیکن او باسی الله د سینو د دشمنانو ساسو نه یرا دشمن بدن نه یریږي قال نوی یو ویونکی د الله پیغمبر عمل وان وان څه شي وان واوري قال نوی نبی علیہ الصلات والسلام حب الدنیا وکراهیت الموت من الدنیا او بدګن مرګ اچ سوره یو سړی بوډا کیږي سوره یو سړی قبر طرف تروان نو دوره پای کې د دنیا هر سیوا کیږي دوره پای کې د مرګ بدواله راځي چې معمولی په څه شي راشي الکه مړ کېږم جادي ځان تیار کا هڅه مړ کېږي نن یو که سبا دنیا نه روانه په خوشحالي د دنیا نه ځه تاسو کړي نو ځکه جاړي تاسو کړي نو ځکه دنیا سره مینا ساتي اوس کومه سړی چې شته نو چې څه وته په کار په دې په اخره ورساو او زوره په کار چې زما قابو کیږي او زما کفایت کیږي په دین ته زور ورکو بیا مونږ له خخه سوره بوډا کیږي لکه حدیث کې راځي ها ها یحرم ابن آدم ويشب منه اسنان بوډا کیږي ها اولاد د آدم علی السلام او ځواني کې پای کې دوه خوینه کنه کې دا ګوره مړ امریکای نه وته راځي د امریکای نه د خلکو نه سوال نه کوي او کا او کې وګوره مړ او دا کارخانه دي دا د سرو باپاریان دي دا دي دا دي او چې کې کې ما دا دي دي څه شوی ودا دي دي څه یو کې خلک نه کوي نو نو دوره کوا چې د دین کار نه پاتې کیږي نو دنیا کې ټول سمند خو نه دي حلال کسب کته کو دوی